دویم مغضوب علیهم او دریم زوالین دا غدری واړو ډلو تفصیل کو په طریقې لوف نشر غیر مرتب سوره بقره کې تفصیل یو د مغضوب علیهم چې هغه يهودو او سوره آل عمران کې تفصیلی بیان کوي دا غدرې مې فرقې چې سوالین دي دا غي بیان کوي د دیو جنا ورپسې راړو سوره بقره کې تفصیل وکړ ذو مغضوب علیهم او سوره آل عمران کې تفصیل کوي د ظالمینو د دیو جنا اور پسې راړو یا سوره بقره سالور مزان نو دې صورت کې په ابتدا کې کافران خي چې هغه سوق دي هغه خلق دې الله لا اله الا هو توحید دي یا مخکې صورت کې مبالغه د يهود سره دې صورت کې مبالغه د نصارا او سره د دیو جنا ورپسې راړو چې مخکې صورت کې مباله و د يهودو سره او دې صورت کې مباله د نصارا او سره یا مخکې صورت کې نورم ګڼ وجوه دي امتیازات د صورت دارنګ دا صورت ممتاز ده پرد د شبهه د نصارا او چاغي وی عیسی علی السلام تعالی ابن ویل ده دغه شبهه په دې صورت کې چې سنگرات کوي داسې په بل صورت کې نشتا دومی توبه و باسی داغی کم شرطون دی توبه و باسی عمل بدرس کی نو آپ دی صورت کے ذکر کئی بل صورت کے داسی نشتا نورم گن وجوه دی امتیازات دی صورت داول صورت بیان د مزامینو اربعو کم چې سوره بقره کې بیان شویو سالور واړه هغه مزامین بیانې په یو بل طرز باندې تقسیم د صورت دا صورت د مضمون په اعتبار دری حصے دے د مضمون په اعتبار دا صورت دری حصے دے اولا حصہ تر آیت نمبر 63 درش پیتم او پدې کې اثبات د توحید دیمه حصہ تر آیت نمبر 101 یو سلیو او بدی کی اثبات د رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او درېمه احسان تر اخره تر آیت نمبر 63 او دا درې بابونه دا اول باب کې ولس آیاتونه اول باب کې ولس آیاتونه دویم تخویف او یرا او دا سلورم آیات کې ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام دریم دفعه د شوبې د نصاراو چې نصاراوی عیسی علی السلام ته الله ابن ویل دي نو ابن زوی ته وی او دا د الله زوی دی نو الہ دی داغي یو جواب کوي چې کالا ابن ویل دی خدا د متشابهات نه دی و میات کې امنا به كل من ربنا وما ذكر الا اولو الالباب درېما خبره چې عیسی علیہ السلام تعالی ابن ویلې ابن متشابهات نه دي په معنا د زویم راضی په معنا د محبوب هم راضی ته چې ته ابن نزوی علی نو محبوب لنا علی کالا بل فرض ابن ویل دے او ابن په معنا د محبوب باندې ابن په معنا د محبوب مرازی لکه سوره مائده کې ابن په معنا د محبوب نانو بنات التاریخی منګا د تاریخ محبوبانیو ابن په معنا د محبوب نو دا لفظ د متشابهات نه دی ابن په معنا د محبوب دی نه په معنا د زوی سالورمه خبره تعلیم مؤمنانو ته په وخت د شبهاتو کې چې کله شبهات او اعتراضونه کیږي نو تبا دعا وای اتمیات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب او شپږم خبره تزيد من الدنيا ترغیب ال الاخره د دنیا نه زړه کټ کا اخرت سره یو تړا او دا سوار لسمیات کې زینا للناس حب شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب دا شپږ خبرې اهمه ذکر کړي په دی اول باب کې بیا دویم باب شروع کی هغه بیا وایو او صورت کې د نصرانیت اصول رالی او غرض کوي د نصرانیت برات کې علماو کتابونه لیکلي دي امام ابن تیمیه رحمت الله علیه لیکلی الجواب صحیح لمن بدل دین المسیح درو المانین وسیلی کلی الجواب الفصیح لمن بدل دین المسیح مولانا رحمت الله کیران وی لیکل اظهار الحق للخلق ا مولانا رحمت الله چاغه د فینډر سره مناظره کړی و پرد نصرانیت کې اغله شکست ورکړو او بیا کتاب لیکلو خو قران کریم چې څنګه هغه اصول رد کړي دا سه بل کتاب کې نشته یو ځل یو دو انګريزان مسلمانان شویو او هغه بیا درس لراغلیو سوره بقره ختمه شو شیخ القران رحم الله دی وی حضرت د شرک رد ډیر مزیدار شو و زمونږه یو مسلې ته ضرورت دی د نصرانیت رد نو هغه پکې و نشه پورا شیل قران خندل وې د چا چې سر خو غاخو گیږي نو هغه د غاخو ډاکټر لذي چا ګیډه خوږیږي هغه د ګیډې ډاکټر لذي چې کم مرضی نو ډاکټر داغي دوايي ور کوي زمنګ په ملک مرض شرک او بدعت دی نو دیو اجه زدا غیرت زیات کوما نصرانیت دل دشتنا نو زه رات سم د چاته وکما خدا ستاسو د پاره به سبا وکم سبا سوره آل عمران شروع شو نو حضرت شیخ القران وی اصول د نصرانیت هغه شپګو او شپګ واړه په دې صورت کې رات کړي یو دا یو حضرت مریم دا او یو عیسی علی السلام دی دا درې الہ دی دا هغه جواب په دې صورت کې په یو پنځوستم آیات کې کوي 51 چې عیسی علی السلام په خپل وایي ان الله ربي وربكم فاعبدوه ناغه بدانوی چې الله زما رب دې استادو و عیسی علی السلام اعلان دې داغه مور اعلان دا دریم دا چغوی ټول کتب الہیہ زمون د دین توثیق کئ زمون دین ثابتئ زمون دین ته حق وای زمنګا استاد یو خبره برابر ده چا کی خلاف نشته وایا یا لل کتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم راشی یو خبره تا چې زمنګا استاد مینس کې برابر ده ستاسو کتابونه او زمونږه کتابونه پای کې خلاف نه کوي هغه دادا الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا سلورما د دې اصول داو چې موږ محمد عليه السلام پیغمبر منو دا نه چې نه منو او پیغمبر د عربو د پاره د امیینو د پاره دی هغه به دا منو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوره اعراف یو صلات 50 کې وایي قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا خلق توایا انی رسول الله الیکم جميعا زرسول الله یم تاسو ټولو ته ټول الله پیغمبر دی دا ټول د پاره پیغمبر دی پینځم خبره چې دی وی مونږه موحدین یو مونږ توحید علی یو داغي جواب تاسو توحیدیان نه یو تاسو موحدین نه یی زکا تاسو وای چې درې الہ دی الیا درې دي ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم تاسو کو دا وای چې مو معنی دې چا مگر دا چا چې تاسو دین تابع شي تاسو درې الیا منئ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه سورہ مائدہ دریو یا یاد کې شپږم دا چې د عیسی علی السلام پیغمبر د ټولي دنیا د پاره نو تاسو هم هغه پیغمبر اومنئ د ځان د پاره داغي جواب ورسولا نیلا بنی اسرائیل رسول بنی اسرائیل تا نو دا اصول د نصرانیت راغستی دي هغه شپږ اصول او هغه رد کړي مولانا رحمت الله 1860 61 کې په دې ملک باندې برتانی حکومت او او هغه یو تن راو فینډر چا ډیر لوی پویا سړیو په سوره فاتحه دا هغه بزرګونو اعتراضونه چې دی عربي غلطه غلطه ده او الله آباد هندستان کې او زائد ولد کې مناظره مقرر کړه فینډر په هندو مادراتو کا په سکانو یو کا چا جواب نشه کوله وکاله چې په اسلام را دوک مولانا رحمت الله کیرانوی کیرانا هندستان کې اوځای دی هغه پاسې دا هغه جوابونه وک او د فینډر نه وار خطا کو کله چې انګريزان پوښو چې دغه زمونږه بیړه چا پکړه په دغه مونږه لکونه روپای لاګولې وي نو هغه د دواړو د قتل حکم وکړ چې دای فساد جوړي مولانا رحمت الله خو زکه وجه چې هغه ول نصرانیت تباہ کو او فینډر زکه وجه چې پتا موږ دوره خرچي وکړې تا کارو نه کو نو هغه له خو چې کار اونکي او پیسې ته اوخره نو بیا به دی وجنی بیا دی پری دی نه دا ډیرو سره داسې کړی دی بیا پری دی نه نو هغه حکم وکړ قتل د دواړو مولانا رحمت الله مرګرو غله غله وی استوغا حاجی امداد الله مهاجر مکی څخه لاړ فینډر قوت هغه ترکی تلاړ او د سلطان عبد الحمید خان دورو هغه ته وی ستا مولیان د ما سره مناظره وکي مطلب دا او کدل دې زوګټما انګريزان به ما معاف کی سلطان عبدالحمید خان علماء ته وې څوک داغه مقابله ته تیارې دل ترکو کې خدا سي مولا نو دا خو الله هندستان کې پیدا کړیو هغه حاجی امداد الله ته خبر ولېګو حاجی امداد الله د التنا فورن مولا رحمت الله ولېګو الله شاهي دربار کې مناظره کې خدای شو فینډر ته پته نه و او ډیر جذبه کې اعتراضونه وکړل او چې مولانا رحمت الله جواب ته پاسې دا وغو قتل چې د خورا په سدل تر او رسید ویزاو د اسمان ته تزم او دریاب ته فینډر او دانګل او هغه چې لار ډوب شو او بیا علامه مولانا رحمت الله کتاب لیکه اظهار الحق کې لیل خلق دو جلده کې عربای کې دی هغه اردو کې هم ترجمه شوی دا او هغه وخت کې دا غي مجبورای وی زګر ترکی حکومت او پیر دهلان په هغه وخت کې او پیرو ډیر لوی اگر چې هغه عقیده شرکیه وا خو د دوی مجبوری و د ځان د بچاو د پاره داغه بیا ته زکه هغه په کتاب اول کې لیکي چې دا غي مجبورای وي بیا او دا په دې مجبورو المهند علی المفند هم لیکلو او ای کې داسي د دای خبره هم نه دا کړي ودا سه لګ د بوسلان دی وبدي صرف د خپل بچاو د پاره چې دلته نه علماو د انګريز ایجنټانو خط لیک هغه ایتا چې دلته نه سباغیان درغلي دي زمنګوم دشمنان دي او تاسو هم لکه تاسو ته مشرکان وایي هغه یو تلم سول جوګیان د خو پیر دهلان او هغه خلکو نو علماء دیوبند صلاح وکړه چې ګوز دلته نه منګه وباسي نو من بچرته زو راشه یو رساله ولیکي چای کې ځان بچ کئ نو المهند ولیکه صرف د دې لپاره چې هغه ځان بچ کی هغه په مجبورای کې لیکل شوی دی او بیا هم د دې تایید نه دی د اراده لاغه دا قاعده کتابو ګرځو نو سورۃ دری سي ده اوله ایسا کې اثبات توحید او غدرې بابونه اول باب کې ول سیاتونه او په دې کې شپږ اهم خبره بیانې لا اله الا هو نشته حاجت سرګونګه بغیر د الله نه غالب او حکمت والا دی والذي انزل عليك الكتاب دفع د شبهه کوي د نصاراو چغه وی عیسی علی السلام ته الله ابن ویل دی دا لفظ د متشابهاتو نه دی متشابهاتو پسې مزي متشابهاتو پسې هغه معنا چې هغه مراد نه یي هغه پسې خو هغه څوک زی چې هغه په زړه کې کاګواله تاسو زړه کې کاګواله نو هغه پسې وځي او کتاب هغه بالکل له خطا نه نه پاکي شل سل ځله مطالعه کا تصحیح کا بیا به هم پکې غلطي اب زکا اب الله اسمتن لکتاب غیر کتابی بغیر د الله د کتاب نه بل کتاب هر غلطه نه نخلاصيږي کله به کتابتي غلطي کله به بل څه غلط غلطي به خامخا راځي پکې تاغه دلیل مگر دو چو کتاب کې غلطي رااله نو توای دا وګوره دا لیکري او دا لیکري غلطي راغله و ټکی کا دارنګي غلطي دا راضی همیشه کتاب کې د صوفیاو اقوال هغه کله کله یو سړی پای پویږي نه داغینه غلط معنا او غلط مطلب والی غلط مطلب ته مالا صحیح مطلب ته نوالا والذی انزل علیک الكتاب دا الله غزاد چرا لګلې تا باندې کتاب متشابهات زګوي سړی اشتباه کې اچي چې دلته کوم معنا مراد ده نو هغه معنا به علي چې هغه د محکماتو سره برابرۍ هغه بنالي چې هغه د محکماتو خلافي واخرو متشابهات او نور دي متشابهات هاذا کوي گرچه باشد در نوستن شعر و شیر شعر او شیر لکلو کې او شان راځي خو معنی جدا جدا وینا کې فرق دی نو شعر زمری ته وای شیر پایو ته وای نو داری او ځان له ځان لمانه دا یو معنا صحیح ابراز یو بلنا نو دا صحیح معنی سر دا بل معنی مشابه ده په لفظ کې لفظ دواړو لا شامل دی نو دې هغه معنا لې چې هغه مراد نه ابتغال فتنه دې د بارا د لټولو فساد او د پارا د لټولو د غلط مطلب داغي او نه پوي پاسل مطلب داغي باندې مگر الله والراسخون فی العلم او دا یا مخ کې سره یو ځای دی عطف دې په ما سبقا والراسخون فی العلم او راسخ په علم کې کامل علم والا دا غي پزړه کې الله مطلب واچي وبخې موږ ته د خپل طرف نه مهرباني یقینا نیت بخونګه انک انت الوهاب وهاب نوم د الله دی شیخ القران الله دې په رحمتونو وړيږي یو زمانہ دا سیوا چې دای با اعتراضونه کول الزامونه به لګول قانون دا دی چې ستا مقابل هغه بتا په مدافعات کې راولي کله بتا ته وی زیارت نه منی کله وی اولیاء نه منی کله وی تاسو موز نه کیږي کله وی دادی دادی تبا جواب کې او هغه په مدافعات کې راولي چې هغه خپل سپای تا ته کوي ته ته مکو د یړم چې نو خپل منګه دی باندې انیو منګه دی باندې انیو ها شیخ القران وی مانکای کې زما پروګرام یو مرګره وغی خو ازمانه کې شیخ القران په پیدل ته ټانګي په بند شوی وی په مانکای کې زما یو استادو چې ما ته لوم تا کی شرع جان ویلې وا هغه صحیح نشو دا کې دې بیا مې تینا تاری سمبټ شروع کو نو پړم به راز ما درې پانی وی نو تاری سمبټ ما تراو مخه تراو ورځو وی ما په یو وخت کې دا ویلو تی په یو ورځ وای زه وړوکی وم نوې نوې طالب شوی وم ودا خوا کې ناستما د بلو طالب ته سبق شروع کړ چې ختمه کې زرا عالم سمبټ مې او تمخه تکي خود اے ما چې ته ګور ازي درته په یاد وا نو درې واړه پانی مې وته په یاد وا ورولې نه ما د په ایمان وای تا په افتا کې داسې یاد کړو نوې سترګو کې اوښکې رالې ما ته وی چې الله د لډیر خو ذهن درکړې دی او تی ویلې شي خو زه دوره مطالعه نشم کوله ساده سړی وي زه دوره مطالعه نشم کوله تفلانی ځای تا ورشه او زه ول خیر د چټ درک موغه بدر ته سبق وای ما ډیره خره یو دو سبق همی تیویلی استادو ویزه چې تقریر لما د کلی امامان را جمع شوی دی مشوره کړی دا چې دی راضی خدای به تقریر ته نه پریدو فتوا به پکاو هغه زمانہ کې لوی فتوا دا و چې دا وابي دی نو چې چاته به وابي وي نو هغه غریب دا هغه بیا توبه هم نه قبلې دا وی دا وابي دی نو دا هغه توبه به هم بیا نه قبلولا نو ویزه تقریر ته ودرې دما ما تقریر شروع کو او پدې کې زما دا استاد مخ کې دی او دا نور امامان ورپسې دی کوته کې دی ور سره خلق ور سره دی را دن شو په اجرا باندې ما اجرا کې بیان کو وې د دروازې نه आवाज کو چو وابي غلشا وې چې وابي راته وې وې ما خلکو ته وی چې لار ورل ورګي ګورې دا زما استاد دې زونه وایي وتا خلک زما مرګري نه وټول په زمانہ کې به خلک تماشه لراتل چې دې سوي او دا څنګه سړې دي او زما بیان اورې دوله وراتل خلکو لار ورکړه وی ما دوی چې جی راځي سټیج تراو کېږي سیل تراو خپل دای کې ناستل ما خیر دی جی زبا توبه او باسم کن تاسو راځي کې نه چې دای کې ناستل هغه زمانہ کې شعر قرآن با ځان سره د پیرانو کتابونه ګرځول د پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت الله علیه د پیر بابا د پیر عبدالوهاب پیرمان کی چې وته وای دا کتابونه بور سره وو یو وړو کې به کو لاس کې به نیولې او هاي کې به کتابونه وا زما یاد دي وې ما وی چې ګورای څوک چې د پنځبيري هغه پنځبير ته منسوب کوي پنځبيره وته وای څوک د شاه منصوري هغه ته منسوب کوي شاه منصوري وته وای نو څوک چې پیر عبد الوهاب تا ځان منسوب کړي ځکه دا ټول مان کې خېلو د پیر عبد الوهاب مریدانو هغه په خوا تیر شوو نه ما جګت او ابي وای زه پیر عبدالوهاب مشر پیر مان کی قبل سیب چې وتوي زداغه تابعدار ما په هغه مسائلو کې چې د قران او سنت مطابق دي زه خپل نسبت هغه تکوم ززان ته وهابي وامه تاسو وهابيان یې کنا خلکو ټولو یا موږ وهابيان یو ما استاد ته وابي کنا او او زه مې په ما نه استاد دا خلک وایي چې په لوډ سپیکر براته وایي خلکو یا په لوډ سپیکر به وایي ګینه موږ ورپسې نه کو یما جیجی را پاسه دای ته وایا ورا پاسه چې زوم و ابي مما خجی دی خوا کې نه بل مولا ته مې ته کنه وی او زوم میرا پاسه وای هغه وی په یو یو مې وی نا وکړه چې زوم و ابي ما وی بیا می مسله شروع کړه د نظر نیاز د غیر الله او ما وی ګورې موږ د پیر عبد الوهاب مریدان یو او پیر عبد الوهاب وی چا چې نظر غیر الله ورک دا د هدایت الابرار داغه کتاب ملفوظات او ای فزاب مشرک والمذبوحه میته و امراته باینا چا چې ګډ پیسه پیش کو دا مردار دی چا چې پیش کو پاغه با مشرک دی خزا په طلاق دا الوا دی آرامیان دی تاسو د پیر عبدالوهاب منئ کنه خلکو یا مونږ منو ما استاد ته مانی دا دا کتاب دی ویاو ما راشه دای ته په لوډ سپیکر وایا استاد را پاسې دا ویاو دا مسله ټیک ده ما دې خوا کې نه بل مولا ته مې ته ویاو ما را پاسه وایا په یو یو به مې وی او کتابونه به مې د پیرانو خیل شپنی مې نه واوختا او ما خو تفصیلی تقریر او مسائل بیان کړل بیان چې ختم شو استادانو ملاړل خلکو ملاړل ما مرګری ته وی زما کلی ته شپه بل دا نه کولا زرا روان شم و درې مرز ما تاسو کوم د مرګری ځکه بیا به تاسو کو د مرګری څنګه حال دې سم مسله خو درته نه جوړه شوی یارمرګی زیاتوي چې جی ای خو ټول سار موز له یو مولا نه دی راوته او استاد باندې خو تب راغلی دا بیمار دی پروت دی ما ښا ازلاړ ما ځان سره مې لګ می واوړه او لګ پیسې مې جیب کې واچولې زلاړ ماغه ته می راځه چې د استاد ته پوس لور شو دروازې کې دروازه موټه بولا وړو کې راووت مونږ وی استاد بیا خراوته نشي ما زلارو کا مونږ ته پوس لراغلیو زلار یو کړه مونږ دنه لړو یو ټوکرای میوه فروټ می وړو او هغه زمانہ کې به ټوکرای وي اوس کرېټو نه امه ورته کې خود یو لس روپۍ مې د بالغ لاندې کې خود لس هغه وخت کې ډیر شیو بجی ستانه خبر شوم نو تاسو لا راغله ما دا جی خیر ولید بیماری ای ته بدر باندې راغله یې ساده سره ما ته وی دا خو استاد لا سره باندې راغله دا نو ما ته تول ما پس راتلې وی چې زه نه درتلم خو دې موزرانو درسته ما ګینه ما ته پته و چې غوسه شې نو بیا د چا خیال نه ساتي ګینه یا سې ډېر خسړې وی ما ته تول راتلې دا دې ملک اولوه خبره او وابي دې دا پنځبیره دی ها الګ وابي دی او په زو وابي مزه پنځبیره مې سره چالو شو دا يرول به ربنا انك جامع الناس ورب زمنګا ته جمع کوونکې خلکو لرا یوم الله ریب فیه لام په معنا د فی یعنی فی یومین ان الذين كفروا يكننا كسان چای کفر وکړ فائدہ ورنګي دینا مالونه د دای او نه اولاد د دای د عذاب د الله نس شي او دا کسانم د دې خشاک د ور دا کسانم د دې بالن د ور مونږ بالن وایو سو خشاک وایو تنظیم کړه او زمونږ آیاتونو نونی ول ایرا الله په سبب د ګناونو د دای به ذنوبهم الله سے عذاب نه ور کوي تر سوچ بندا دعوت د الله عذاب نه ور نه کی چې د بد عملی زیات شي نو الله به بیا عذاب راولي والله شدید العقاب او الله دې سخت عذاب والا وایا کسان تا چې کفر کړي زرده چې کمزوري وګړي شي تاسو او پورته وګړي شي جهنم ته او بس زائد بد بچونا را جهنم قد کان تاگی سراشتے ستاسو تو دوار نخا ادو ډالو کی چې مخامو شده یو بل سرا دو ډالی یو ډالا د مومنانو او دویما ډالا د کافرانو مراد هغه جنگ بدر کې چې غزوه بدر کې یو طرف نه مومنان دي او بل طرف نه کافر دي مخامخ ظاهر باهر ارم ارم تکي يرونه مثلهم رأي لين لیدل بدای دی دشمنانو لرخ کار بار دو چند نو دلته وای دو چند به یو بل لید چې کله د یو بل ته مخامخ شو یو بل دو چند لید او سوره انفال آیت نمبر 44 سالو وختو ګورئ ال تسوي سورہ انفال لسم سپارہ هم دغه یو موقع ده غزوه بدر وانفال کې وی یو بلوم کم لید سوره آل عمران کې وی یو بلوم دو چن لید نو دې څه مطلب ولې تضاد دې نه نه تضاد نه دی تضاد او تناقض نشته زمانه اول څنګه نه دا یو د جنگ اول وختو او دویم د جنگ اخیری وخت دی سوره انفال کې د جنگ اول وخت خیو چې د جنگ په اول وخت کې چې کله مؤمنان کافر یو بل ته مخامخ شو کافرو ته مؤمنان لکاریدل مؤمنانو ته کافر لخکارې دل نو سړی د جی دشمن کمزور ښکاری نو ډیر څلور په ورزي دا دې د پاره چې دای په یو بل خزړور ورشي او خو سم جنگ وشي زګازاړو بای مارکا و د اسلام او د کفر او پړمبای مارکا غیرت او ایمان ښکار کی بوختانه وای وای گزار خړم به گزاری نو چې څوک په مخ کې شو انګریزان وای لومبه روب هغه اخیری روبی د فرست امپریشن از لیس لاست امپریشن لومبه روب اخیری روبی دا لومبه جنگو نو په ړومبي جام کې یو بل ته کم ښکارا کړو چې زړور په یو بل ورشي لیاغزی الله امرن کان مفعولا چې پورا کی الله کار چې کی دونګه ده یو بل دې کم خار کړو په چې کله جنگ شروع شو اونخته نو بیا غوار یو دو دو زوره کوي چې کمزورې نشمه نو په اخر د جنگ کې بیا یو بل ته دوچن خارا کړل چې خ زور لګی مقصد الله داو چې خ جنگو شي چې پته ولګي پدې کې اوروب د مسلمانانو جوړ شي نو سوره آل عمران کې اخر د جنگ مراد ده په اخر د جنگ کې یو ولی دوچن لیدو نو دلته هغه اخیری ذکر کوي چې یو بل دو چن لید یراونا او مثل امرا یلین یراونا کې ضمیر د فاعل مؤمنان ہوتا هم ضمیر د مفعول کافر ہوتا یا پاکس ده دي نو مطلب دا یراونا هم لید الباده مؤمنان او کافران الله ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار یقینا دې کې د عبرت د پر د عقل مندو شپږم خبره تزيد من الدنيا ترغيب الى الاخره دنیا پورې اړه متاړه د آخرت لپاره کار وکړه یو شاعر وای با دنیا توانی کې وګبا خری با دنیا توانی کې وګبا خری به هر جان من ورنه حسرت بری زړګي اسباب افسوس کې نن ځان لا اخرت وګټا په دنیا باندې نو بیا دویم والبنین یرا مسله به می بیان کړی وا اورېګه څوک مشته نه سنا ما مړکیو میراث شما زیه بچې به می نه اورېګه چې او صابیا کوشي نو زیه اوش نو خدا چې بچې نه دا گزاره کو چې بچې وشي دا بیا ځان ضرور غني اخاوند وای زمړه کته مې نه ساتي نو زیه مشته دیبا مې ساتي کمک لا خزه زیه پلار ته ودرای چول واده شي نو په پلار قربان دي خاون یری څه شی زما رور دور بادر دی زما پلار داسې دی کتراله دغه نه کې نو پلار کرم لاړه شمه چې کله یې زیه وشي نو بیا په ځامنو باندې هغه زیه مشته اګه ته مې نه ساتین دا کټي کټي ځامن مې دي ځای به مې ساتي چې کله ځامن له ودونه وکي او غيوم د خزوشي نو بیا وې زما بوډا دې خدای ژوند دی لري بیا بوډا را یاد شي خزانه د یو د بل پاسه سرو زرونا چې بچي وشي نو بیا و یو باندې خوراله جوړ کا کنه یو لاکټ خوراله جوړ کا نو دیو یره مسله به بیان کړي وا او پیسې نشته او کور کې ضرورت دی اورې کا کنه لګه مزدوري کوما چې یو لاکټ کو جوړ کما یو جوړه بنگلی کو جوړ کما والا نو چې هغه وګي نو بیا وته خزوي اوس خو د سپینو زرو پیشن دی والفضا د سپینو زرو نه نو بیا غي لاړوي مزدوري کوي نو چې هغه وشي وای ورګه دا وشي نو بیا به مساله کومه درس به کومه دا به کومه دا به کومه خو یاره یو گاډی راله پکار دی بغیر د گاډی چته کیږي والخیل المسومه اسونه نشاندار نو چې دا موشي نو بیا ویرا کور کې پای نه اواړه دغه سی جاړیو و پای نشته کله یو ځای نه راړو کله بل ځای نه ورګه یو میخه والما بیا به مساله کومه شپږم والانعام اووم والحرث او فصل هفته کې ورځې وي او دیو کې لاړې لاړې د خدای دین ته اوسګار نشوي نن زما سبا زما او نن کومه سبا کومه او دا الله دین ته اوسګار نشوي ذالک مساء الحیات الدنیا دا سکلا د ژوند دنیا هر په ژوند باندې اړو پویا نشوي ژوند لار او تا پکې سو نکړل ذالک متاع الحیات الدنیا دا ورځي وې په کې لاړې یو نیک سړی او ذکر اسکار به کول مریدان ولا شړای راړه چې سه به یخی دا شړای په ځانه چو هغه ډیره خزانو یاره هغه پیشو میاو میاو کوي ټوله شپه د خوبه مې وباسي هغه وی چې دا وږي کنه وېسو کما ویجیو بیزا والا نو بس پای به تومس کې دیلا به ورکه مړه به جاړي اوازونه به نه کوي هغه ویډیو راخاله نو بیزا یې واغستا سرازې پسې مریدانو ته وی دا خو پیا پیا گئی ټول شپانو وی سه به دا لګ داسې سر له وباسا ته واسه هم تسبیح علی ذکر اسکار کې نو دا داسې بار وباسا نو بس دا به مړیږي ته خپل ذکر کې پیر سے بلار بیزا به بار استوا کله وتو ته خطل او کله بکیانو ته سوچ یې کو چې زه خو په آرام ناست وم، ذکر اذکار مې کو، دا مصیبت راته کوم ځای نه جوړ شو. ویې ویل، دا خو د هغه شړای نه راته هر څه جوړ شو. یو راکوز شو د توت نه، بیځایه لاله کړه، هغې خیراتي ورکړه. پیشو یو شړلا او غکین تا شړای ته ور ورته کو د دې مسالې لپاره به شړای ته ور ورته کې کته مدرسه جوړه او وس دې نه رسی خوار او غریبي او مدرسه جوړو ما نو چې مدرسه جوړې نو بیا و سوالونو پسې ګرځي کله یو تا او کله بل تا مدرسه څوک در سره پکې امداد کوي ټیک دی والته خدا نه چې ته در په در بیا ګرځا یو کلی کې مدرسه نشتا ټیک دا جوړه کا یا جمعات کې کار شروع کا درس کو کڅوګ در سره په کې امداد کې ډیر ښه کني نو نه دی کوي او دا نه چې ته واس دې نه رسی ته مدرسه جوړوم کنال ځای مې اغسته آبادول غواړي پیسې نشته چې نشته نو مې کو کا دغه سي جمعات کې کې نه درس کو کا نو دې شروع شي نو بیا وایي بیا مسله کلکه کول نشي نو بیا وای دا جماعت هم ډیر خدي یره د هم ډیر خدي یره عقیده مې د اشاعت د خو سیاست مې د پلانو دی دا هم ډیر خدي نو بیا دا هم خدي دا هم خدي دا هم خدي نو تاسو شي وای ته چای بیا خو ته د مثال د بازار د دغه د دار چای نه ته ته خو به یو یو شیخ به یې کنه ته څه شي دا راته وخایا شیخ القرآن به زکوي نه محتمم نه خطیبم نه منبرم نه امام نه امام ما چې اړه می مقصود دا مرا چې کار کې اظهار حق بیان نه کونم بیا ولې زه حق نه بیانو چې ما د تم او د لالچ هغه ټول سيزونه پریخي دي تم کټ کا علاوه مساله کې او کتمی بیا نشي کوله ذالک متاع الحیات الدنیا دیو جنا چې زمنګ مارګرو وا په جمعات کې عوامو ته درس د قران کو هر مارګره به جمعات کې درس عوامو ته کو مسله قریدا او د کله نه چې مدرسو پسی شو چې کم یو فارغیږي نو مدرسه جوړي او په یو یو کلی کې شپږ شپږ او لس لس مدرسې جوړې کړي دا مدرسه تا دین لا جوړه کړی دا که دنیا لا که د دین د پاره نو چې یو مدرسه شته نو هغه سره مرګرتیا کو کنه که تدریس ته شو کی ور شای کې کو که امداد ته د شوګي نور شای کې امداد کو که خدمت ته د شوګي نور شای کې خدمت کو که طالبانو سره دی مینه نو ورشه هغه کې طالبانو تکینا نه نه دې بازار له جدا دکان کول قد یافتا المرء حانوتن بمجری وقد فتحت لك الحانوت بالدين نو چې مدرسې جوړ کړې کار پرې خود او خپل کې یو بل تلان دی وتل زګه یو وی چې زما دې دغه زیات دي چې مال خلک چاندرا کوي دې بل نه دې بدل ای بل وای دې بل نه دې بدل ای چې مال راکې نو بس داغي د وجه دینم تباک مدرسې هم بدنام کړي علما هم بدنام کړل ویل الله المشتکا ذالک متاع الحیات الدنیا دا سکرا د ژوند دنیا والله انه حسن المآب همیشه وی په دې کې واز واج متطهره او بی بیان وی پاک شوی رضا منتیا وی طرف دا الله نا والله بصیر بالعباد او الله دې لی دنګه په بندګانو الله ته ټول بنیان معلوم دي او ویني تما او لالچ لره کا کده تما د مخلوق د دارا پرې خوا بادشاہی دی مبارک شک گدای کتا سره یو سړی د دین په کار کې مرسته کوي امداد کوي په خوشاله ته والا شکریا او مدا کا او کنه کوي وای الله به نور پیدا کی تا نه به والی تا وخ دا چې سي درګړي دا بدر نوالی او الله به نور پیدا کی الذين يقولون ربنا الصابرین صبرناک هغه بندگان هغه صبرناک رشتینی والقانتین عاجز کونکی الله تا خرج کونکی ما الله را بخنه غختونکی په وخت سبا کې اول باب ختم کو او دویم باب او په دې کې اصل داوود توحید ا دویم باب او په دې کې مشفق خبره بیان یو اول داوود توحید شاهد الله انه لا اله الا هو جواب گئی د شبه دنا ساراو چاغوی عیسی علی السلام ته الله ابن ویل دے دا د الله بچی دے او د الله زیه دے نو دا غي جواب کوي او پاغي باندې اقوال د بزرګانو پینځه پیش کوي چې ټول الله ته محتاج دي او عاجز دي عیسی علی السلام نیا الله ته محتاج هغه وای انک انت سمیع العلیم مور الله ته محتاج ده او قائما بالقسط په داسې حال کې چې دا گواہی ولاړه په انصاف دا دلیل عقلی زما لفظا گواہی دا عقل برابر دا چې الہ او حاجت روا یو دی دا عقل مطابق دا احکام الہیه دا عقل سلیم مطابق دی او په دې علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه کتاب دی در او تعارض العقل والنقل او هغه زور په دې لګی چې احکام الهیه دا د عقل سلیم مطابق دي حجت الله البالغه کې شاه ولی الله رحمت الله علیه په دې زور لګی او امام ابن تیمیه در او تعارض العقل والنقل کې ما فی الوجود له نذیر ثانی چې دا غي نذیر دنیا کې نشته اته جلدا کې په خوا چاپ شوی او قائما بالقس لا اله الا هو سمر دلائلو نشته اج سر ګونګه بغیر دې الله نا غالب او حکمت والا دې ان الدین عند الله الاسلام دویمه خبره چې صحیح دین اسلام دی او الله د سر نه ابن عیسی علی السلام ته ویل نه دی دا دس من البقات دی دا د ځان نه دا لفظ لیکل دی ان دینا عند الله الاسلام یقینا کامل دین بنزا الله باندې اسلام دی شیخ القران یو مناظره کې مليانو تویلیو وی ما سره دا اومنه چې ان دین عند الله الاسلام کامل دین دین اسلام دی غوی دا هم منو وی نه دسخط به کوئی بیا به انکار کوئی دیر ته تلو میدان ته او چې واپس راته د لال کلی کې حاکم ایثار کو وی تول دې مل تراغله شل قران ته وی دا ځکه چې پاکستان دی او زه پاکستانې ما کنه دا پاکستان نه نو ما ته وایا نو هغه ورته وی تا دلته سوي چې القرآن وته ما دلته وی چې دا حاکم د دې ملک قرآن او حدیث نه مني یو چا تر اخلاص زنه منم یما چې نه مني ځکه خو غوسای کنه کتا منل نو تا به ولې ما ته جوړ راغلي ما قرآن او حدیث دلته ویلو وی تا قران حدیث وی مایاو وی منا مليان راوغړ مناظره ور سره کې ما بالکل یمولیان راوغتل ما ول داو منې ولي کوي بیا مې واتوي چې اوس ما ته وخی چې په اسلام کې غیر الله را مدد کول شته قران خو پیرات کوي ما اتونه شروع کړ دی غلی شو یو یو مسله باندې مې تلیکلا غسل بیا حاکم سے بتوی زو بس تاسو سرمنی او باسم تاسو خدا ملک تبا کړي ما تا په دب کولې وکړه دینه معافي غواړي ما چې دای کی سارا شي اخیری مليان پړو شو هغه رسخت ک حاکم ما ته وی ودا ما سره دی مليان نورو لنه کوله ما چې دای مجبورای وی د چا پلار مولا او چا نیکه مولا و زما خو پلار هم زمیدار او نیکه مې هم زمیدار و نو ما ته چا نه شو ویل چې ستا پلار نیکه دا ویلي دي او دای د دین یاریدل چې دا بیا ویل نشي پلان کې غلطه خبره کړې ده ان الدین عند الله الاسلام هغه حاکم بیا ډیر بډاو ما ور سره ملاقات کړو نو مونږایو نو ماته وی وی ما په خپل ټول ژوند کې دوره قابل سړی نو لیدلې او دومره خيسته سړی مې نو لیدلې چا څومره خيسته وو او دوره زړور مې نو لیدلې چې هغه سوره زړور ان الدین عند الله الاسلام یقینا کامل دین بنزا الله باندې اسلام دی او خلاف نو کړیا کسانو چور کې شوی ورته کتاب مگر پس داغینا چراغ دیتا علم همیشه مخالفت کوي زوی والی نه دی والی نو هغه زدا وی نه دی دا سیات تورسی چې بیا خلاف شروع کینو دا نور سواج نه بیا ځان لا بانی ګوري بنیادی طور زدا عناد په مخه کړی زده د بل څه د واجه نه عناد د بل څه د واجه نه نه بیا باندې بل څه ګوري اصل شی زدا عناد هغه په مخه کړی د دې واجه نه سوره یونس آیت نمبر 90 وګورئ نو آلته وایو چې زدا وینا د غستیو او د زدا د وینا د آیات نمبر 93 سوره یونس ولقد بوانا بني اسرائيل مبوا صدقين ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم خلاف اونګه قل هذه سبيلي ادعو الى الله انا بصيرت انا ومن تبعني زب دلیل سوچ ما سره دي وقل للذين اوتوا الكتاب ويا کسان تا چې ورګه شوی ورته کتاب مليانو ته ولمینا وامیانو تا آیا تاسو غاړی خو دا الله تا نو کدی که تاسو غاړه کې خدا فین اسلمو کدی غاړه کې خدا نو تاکی سره دای په سملار باندې روان شو او کو اوړې دل فانما علیک البلاغ نو پد بشکا پتا دې رسول که واوریدل پروايي مو کو که راله غوا په پای که لاړه غوا پردای والله بصیر بالعباد الله لیدونکې ده په بندګانو الله د بنديان نه خبر دی چې دای څه کوي ان الذين يكفرون بآيات الله وسلورم خبره خباست د يهودو چې انبياو حق پرسته وجل جرم یې سو زمونږه مرګري په خوا ډېر وجلې دي په باړه کې بلا وجریو په کراچۍ کې مولانا نور الحق پټان کالونای کې درس د قران کو د قران د پاسه په چړو او شهید کو په بارام کلی کې مولانا صاحب الله دې ټول وبخي په چاکوان یو او شهید کو داسې په نورو ځایونو کې یا مرون الناس بال یا مرون بالقسط من الناس توحید بیانو دای جرمو نو پینځمه خبره تولی اعراض عن الكتاب چې د قران نه اعراض کوي قران نه اوړي ذالک بانهم قالو دا دې د واجنا چې دی وایي او بن رسی مونږ ته ور مگر یو سورج د شمیر زمونږ نکان رزقی بعد یو سورج کړو سلويستی دا د پښتنو سلويستی الکستانی کوم د سخی عبادت کړو او پورا ورګه شي هر یو نستا بدل دا څه چې د کړی دي وهم لا یظلمون او په دای باندې وزیاته او نګړې شي دویم باب په دې ځای ختم کدا ولی سي او په دې کې اول داوود توحید پاګې باندې ادله او دویم جواب د شبې زنا ساراو چې تاسو عیسی علی السلام تعالی ابن ویل الله نه ویل دا دس من البغات دی باغیان ځان نه جوړ کړي دریم صداقت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلورم خباست د یهودو چاک پرسته وجل انبیاء علیهم السلام وجل جوټی شو دی